This call is now being recorded. بسم الله الرحمن الرحيم قمنګا د مبتدا او د خبر دا بحث سبق نمبر 11 پیج نمبر 44 تا منګه شروع کړو الحمدلله خپدی کې منګه د جملې اقسام شروع کړیو جمله دوه قسمه ده جمله اسمیه فعلیه او بیا منګه د جملې اسمیه حواله سره تفصیل شروع ک د مبتدا او د خبر قواعد هغه منګه شروع کړل تر دې ځې پورې منګه درې قواعد هغه منګ ویلې دي چې دا غي خلاصه ستاسو مخ کې هغه ویلې شو اوس دا خو په مبتدا او خبر کیو خو اوس په جمله اسمیه دا منګه څنګه جوړو جمله اسمیه د دې ک بعض قواعد د دین مخ کې تاسو مرکبات ناقصه هغه ویلي دلته به تاسو ته اومغه د مرکبات ناقصه نه د جملې د جوړولو چل خي لکه تاسو مرکبات ناقصه کې مرکب توصیفي ویلي موصوف صفت مرکب ناقص دا د جملې جزوي کامله جمله نه دارنګ مرکب اشاری تاسو ویلي چې هغه د اسم اشاره او د مشارن الیه نه جوړیږي نو دلته د مرکب توصیفي او د مرکب اشاری نه یعنی دا غ مرکبات ناقصه او نه جمله اسمیه جوړی دارنګ مرکب اضافي مرکب جاری نو د دې وجنه غ مرکبات ناقصه هغه د دې وجه اول ذکر کړل ځکه چې دا مرکب تام دا پامغه جملو باندې بنا دی او دا مغه نه دا جملې جوړیږي نو تاسو د دینه بلا شی جملې هغه جوړولې شي نو دلته تاسو ته د جملې اسمیه غ قواعد دا کوي چې لکه تاسو به جملې هغه څنګه جوړوي جمله اسمیه جمله اسمیه بنانے کې قواعد لومبنه تا تداوی مرکب توصیفی اور مرکب اشاریہ سے جملہ اسمیہ مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کے پہلے حصے کو معرفہ آلریډی تاسو قاعده ویلا مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کې پہلے حصے کو معرفه اور دوسرے کو نکرا معرفه پلس نکرا بنانے سے دا اوس تاسو آلریډی دا ویلی چې مبتدا همیشه د پاره معرفه وی او خبر عموما نکره وی نو اوس د مرکب توصیفی نه به ته جمله څنګه جوړه او د مرکب اشاری نه لکه ګورا مرکب توصیفی میں الصراط المستقیم نو الصراط دی باندې خو الف لام داخل دی د المستقیم نه الف لام دا کټ کا مستقیمون کا بدا د مرکب توصیفی نه دا سه جوړ شو مبتدا خبر جوړ شو جمله اسمیه تی جوړه شو د الصراط المستقیم معنا وا نیغه لارا مرکب ناقصو او چې اوس الصراط مستقیم شو نو معنی څه شو لار نیغه دا پورا جمله شو معرفه پلس معرفه الصراط المستقیم سے جمله بنا کر الصراط مستقیم راستہ سیدھا ہے دا ګوره په اسانه باندې مرکب اشاری میں هذه الشجره هذه الشجره نو هذه الشجره هذه اسم اشاره او الشجره مشار الیه دا اوس مرکب اشاری دی او مرکب ناقص ته جز د جملې دی یعنی دا ونه و چې کله ته د الشجرتون الف لام کټ کنو هذه اسم اشاره شو په دي صورت کې به ته کم چې هغه مشار الیه دی هغه به محذوف شي ځکه اسم اشاره مشار الیه غواړي نو کته د الشجرتون الف لام کټ کی او د دې معرفین نکره جوړ کی نو هذه شجره هذه شجره دا ونه دا یاد ساته بیا به د هذه چې کوم هغه مشار الیه دی هغه به ته محذوف روباسي هغه به څه شي مثلا هذه الشیء دا شی چې دا زو ته اشاره کومه دا څه شی دی دا ونه ده نو به بد دې د پاره غم د مقام مناسب چې کم هغه د اسم اشاره مشار الیه دی هغه به محذوف روباسي هذه شجره یې درخت ہے د مرکب اضافي نه او د مرکب جاري نه به جمله اسمیه څنګه جوړه مرکب اضافی اور مرکب جاری سے پہلے اسم معرفہ کا اضافہ یا بعد میں اسم نکرہ کا اضافہ کرنے سے جملہ بن جاتا ہے ځکه تاسو الریډي د مبتدا او د خبر قواعد ویلي چې مبتدا بسنګ یو خبر بسنګ دا اوس په خپل منځ کې بای سيزونه یو بل سره ملاوي را ملاوي او دا غي نه د جملې جوړي لکه اوس مثلا کتاب الولد دا مضاف مضاف الیه دی او ستات یو سړی وی چیرې دې سره مخ کې روستو ته او ټکی او لګوا او د دینه جمله جوړه کا اسانه خبره ده مرکبات ناقصه یاد ساتي عمدغه یو بل سره ملاووي تاغینه جملې جوړیږي لکه اوس کتاب الولد کتاب الولد د دین مخ کې هاذا ولګوا هاذا ولګوا او یا د کتاب الولدنا شاته خبره یو ټکی ولګوا یو بل نکره راوړه نو کته د هر یو نه د کتاب الولد نه کته خبر جوړول غواړي او کده کتاب الولد نه ته مبتدا جوړول غواړي نو که مثلا د کتاب الولد نه ته خبر جوړول غواړي نو بس مخه ته تبیا معرفه مبتدا راوړه مبتدا معرفه او که د کتاب الولد نه ته مبتدا جوړول غواړي نو بیا خبر تا ته معلوم دی چې خبر نکره وی نو د کتاب الولد نه شاته یو نکره خبر لراوړه دا ګوره هاذا کتاب الولد نو هاذا اسم اشاره اسم اشاره او اسماء اشارات چې دین یاد ساتي دا سدي دا معرفه ده دا سدي دا معرفه ده د معرفي چې کوم هغه او قسمونه بعضی پکې بل پرون موږ ذکر کړل او ما په معرفه کې ذکر کړی دي چې په نحو میر کې او قسمونه د معرفي هغه ذکر شوی دي یو پای کې په اسم اشاری سره هم یو شی هغه څه شي هغه معرفه شي ټیک شو لکه څنګه چې مثلا عالم دی اضافت دی یو دا او ندا دا یو دا غینا اسم اشاره ده اسم اشاره چې ته یو شی ته وکی لکه مثلا ته دا وی اوس رجلن دی رجلن دی او ته هغه ته اسم اشاره وکی نو به به تسوی هاذا الرجل نو اوس هغه رجل هغه معین شو اشاره او تو شو نو هغه مشخص شو نو دارنګي هاذا کتاب الولد دا د الک کتاب دی یہ لڑکے کی کتاب ہے اوس کده کتاب الولد نه ته مبتدا جوړول غواړي نو بزرستو سره ته یو نکره خبر راوړل لکه کتاب الولد جدید د الک کتاب جدید اغه نوې دی یا د الک کتاب اغه قدیم هغه زوړ دی یا د الک کتاب مثلا د دې په ځای باندې بل یو لفظ لګوا د الک کتاب فل بیت په کور کې دی او بهرال فل بیت غینه هو به غجار مجرور وغیرہ هغه جوړ شي او بهرال لکه ته دا غینه رستم یو جمله غلګولې شي خ الولد اوس دا ګوره د مرکب جارینا الولد فی البیت خ الک په کور کې دی داسم ویلی شي او یا فی البیت ولد په کور کی الک دی اوس ګوري الولد مبتدا ده نو هغه معرفه ده او بل طرف ته فی البیت په کور کی ولد الک دی ټیک شو نو رستوی نکره تی راوړی ده مرکب جاری خو یاد ساتي په دې ځکه دا ترکیب دا به یاد ساتي دا غلط دنه نشي الولد مبتدا ده او فی البیت جار مجرور دا داغي خبر دی ټیک شو په دې بل کې ترکیب یاد ساتي فی البیت جار مجرور جار مجرور تاسو دې ته مبتدا و نوایخه دې ځکه دا ترکیب بیات ساتي فل بیت جار مجرور مقدم کیږي او داغه د پاره تاسو قران کې هغه ګورئ چې جار مجرور مقدم کړي دي د پاره د اختصاص لکه مونږ وایو له دعوت الحق له لام جارا او ها ضمیر مجرور جاری مجرور دای مقدم کړي دي د پاره د اختصاص د خصوصیت خاص دی الله لچغه د لایق نو د جاری مجرور د مقدم کولو د تقدیم د غي ځان لفایدی دي نو فل بیت خو لیکن په جاری مجرور کې د دغه صلاحیت نشتا د ابتدا او د مبتدا والی ټیک شو زکه چې فی چې دین اصل کې دا حرف دی فی اصل کې حرف دی او حرف لکه دا هغه د اسم زی نشي نیولې دا د اسم قائم مقام نشي ګرځې دی ټیک شو اوس که البیت وی او البیت خود دې تابع دی اوس البیت کور کور هغه اسم دی پاغي کې خبره د د مبتدا غ صلاحیت شتا خو فی اصل کې دا خود حرف جر او حرف جر حرف کې دا طاقت نشته چې هغه د اې د اسم هغه مقام یا زی اونیسی د دې وجنه فل بیت جار مجرور او ولدن نو چونکه ولد دا ور پسې راوړل شوی دی نو اوس پدی کې به داسې کوي چې ولدن دا مابعد کې نقل دی په ځای خو د خبر راغلی دی او مغه د نکری په شکل کې خدایات ساتي دلته به ترکیب داسې کوي ولدن دا مبتدا دا مؤخر چې کله سره تاسو د مبتدا دا مؤخر یعنی دا رستو راغلی دا نو اوس که تاسو دا وای چې مبتدا خو همیشه د پاره مرف دغوي معرفه وی یاد ساتي هغه الا معرفه وی چې کله هغه په د د کلام په اول کې راشي د جملې په ابتدا کې راشي نو الا او فی البیت دای جار مجرور دای خبر مقدم دی ټیک شو دای خبر مقدم دی او ولد دای مبتدا مؤخره ده ټیک شو خو بهر حال کدی انداز ته وګورئ چیرې تاسو مثلا د دې د خبرې نمخ کې تاسو په ذهن کې بمدار اغلی و چې فل بیت جار مجرور دا مبتدا ولدن خبر خو عموما نکره راځي نو ولد له اومغه د خبر غونتی حیثیت ورکړی دی خو یاد ساتي ترکیب به موږ داسې کو چې ولد لکه فل بیت الولد داسې بنه ویل کیږي بلکې فل بیت ولدن په کور کې الک دی نو دا مبتدا مؤخره ده او فل بیت دا خبر مقدم دی ټیک شو نو دا به په دې انداز باندې خو اوس مثال نور مزید د مرکب توصیفی نه مرکب تام دا مغه مخ کې چې کوم ذکر شو مزید مثالونه دي موصوف کو معرفه مبتدا او صفت کو نکره معرفه لکه الله الغفور اوس الله الغفور کوي نو دا به موصوف صفت وي لیکن الله غفور مبتدا خبر شو ک العذاب الشدید ک شدید باندې الف لام داخل وي موصوف صفت بوي لیکن العذاب شدید ک الاجر عظیم اوس کدا الاجر العظیم وي نبیا با موصوف صفت وي لیکن الاجر عظیم اجر لوی دی خ الماء طهور اوس کدا الماء الطهور وینو مطلب پاکي وب او الماء طهور وب پاکي دي خ القرآن نور قرآن رڼا ده الصلاه قائمه منز ولاړ دی لکه اوس مثلا تاسو چې کله وای په اذان په دعا کې آت محمدن الوسيله و اللهم رب هذه الدعوه التامه اوس الدعوه التامه نو الدعوه موصوف التامه داغي صفت رب هذه الدعوه التامه رب چې هغه ودریدون کې دی یعنی ودریدون کې مونز نو ودریدون کې مونز مرکب ناقص دی کو چې ګوره الصلاه قائمه شو اوس که مثلا الدعوه تامه دعوت پوره دی الصلاه قائمه مونز ولاړ دی نو دا اوس مبتدا خبر شو العبدان صالحان نو تاسو دا څه وکي دا ان شاء الله دا به موږ سبا ډیسکس کو دا بستاسو د کور هوم ورک شي نو په دې کې بستاسو پریکټیس هم شي ځکه چې اصل کې هم دا پریکټیس ته خو بیا مخ کې چې کوم مشق دی نو دا غ مشق لګ عربي جملې هغه جوړې کوي ښا ټیک شو